اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فهم لا يرجعون پس دا خلق نه واپس کی فهم لا يرجعون مولانا دا لا يرجعون د دې سله کې دوه احتمال دي یا د دې سله کلمه د اله یعنی مقدره ده نو چې مقدره وي یا کلمه د الاره او یا کلمه د عام ده نو کدا کلمه د چا شي د الاشي نو دا په معنا د عود سره فهم لا يرجعون یعنی فهم لا يعودون دا خلک شي نه کوي عود الى الهدى یعنی فهم لا يرجعون دا خلک نه واپس کیږي الى الهدى یعنی لا يعودون دا په معنا د چا سره شي نو دا دی عود نه کوي هدایت تعالی الذي ها غباوه چې دی خرڅ کړو ضایع کړو منو کې ا د کم زینا د کم مکان نه چې دی ابتدا کړل نو کې فیض جوړو څنګه ورته شي والفاو کلمه د فاچ راغل د اداره دلالت ته پر د اعلی پر خبره چې اتصاف د خلکو په احکامات سابقه او باندې دا سبب ته د خلکو را تحیر د پاره او د خلکو فهم لا يرجعون یعنی دا فهم چې کلمه را پاره د مخکې دا کم کرتوتونه نو دا ټول کرتوتونه د خلکو دا سبب دی د تحیر د دې خلکو لپاره او د احتباس د دې خلکو لپاره نو دا ما قبل سبب ادفان ما بعد شي شمس او کصیب من السماء او کصیب من السماء دا تفت علی الذی استوقده پاکت علی الذی مثله مثال دی پشان د مثال دا کته استوقده چاغتی شي نو دیو مثال هغه شو او یو مثال څه شو دا یو مثال هغه شو د منافقانو چې بلکې وو دویم مثال دا شو مثال د دې کسویب یعنی کذوی سویب پشان د خاوند چا د باران ځکه چې دا لا يرجعون نه یا مثال د دې په شان درچا د باران نه د دې خلکو مثال په شان د د زوی سوګر دی چې په باران کې روان دي څه شي کې روان دي چې په باران کې روان دي نو څو مثالونه ولا ذکر کړم یو مثال استاو قدا دویما امنس کې کلمه را چار راوړه او اصل کې او راځي لپاره د تساوی په شک کې لپاره د تساوی بیا په دې کې وسعت شوی دی او دا را تساوی د پاره مستعملېږي بغیر د شک نه بغیر د چانه لکه ویل کېږي جالس الحسن او ابن سیرین کینه د ابن حسن سره یا د ابن سیرین سره دې مطلب دا نه دی چې دا شک د پاره شک نه شکی او که شک نه پر تسویه د پاره ته سره کینه او که د سره کینه د دې دواړو ناس ته شره برابر او قران کې الله ولا تطع عاصما او کفورا تابعداري مکوه د عاصم ځکه نهر علی ولا توته نو چې نهر علی نو د دې هغه مقابل څه شي شو هغه به عیسیانی کنه مقابل به څه نو اطاعت ته عاصم او اطاعت ته کفور دا دواړه برابر دي په عیسیات کې دا دواړه برابر دي په چا کې یو دا دواړه برابر دي په هغه طریقې سره دی یا دا دواړه برابر دي په عیسیان کې یعنی مخالفت وکړه نو معنا الله فرمای ولا تطع اسمن او کفورا اطاعت ته دې دواړو مکوه یعنی اعت هما د دې دواړو څه شي کوه دواړو مخالفت وکړه دواړو اسیانو کوي نه دواړو څه شي وکړه تاسو پوه شئ کنه خانو الله تعالی دې خلکو څو مثالونه ذکر کړل او اشاره کوي دې خبره ته چې دا دواړه برابر دي یا مثال دې استوقد نارا یا مثال دې په شان د ځوی سویب دې یعنی چې جزم نه بیا پکې وسط شوی دی نو اطلاق شوی دی د تساوی د پاره من غیر شک لکه جالس الحسن او ابن سیرین کینه د حسن یا رجا سره کقوله تعالی دویم قول د الله ولا تطع منهم آثما او کفورا فإن هدا افاده کی تساوی په حسن د مجالست کې په دی اول ځای کې ا په وجوب د عصيان کې په وجوب د چا کې وجوب د عصيان مطلب دا دواړو مخالفت کوا د دواړو څه شي کا د دواړو مخالفت کوي د دواړو مخالفت ځکه نه دی دا شینا امر په ضد دا وی کنه څنګه نه دی دا نه امر په چا باندې دا شی مکه نه بل کا وکنه نو مطلب ته تابعداري مکه ولا اسه مو د کفر نه چې تابعداري مکه مخالفت دی نه رسېږي مخالفت مکه نو چې اطاعت مکه نو معنی دا شو کنه وجوب د عصيان یعنی چې څه شي ومن ذلك رضي د وجنا کرا تساوي من غیر شکن د پار راضي دا قول او کصيب د دې معنا دار چې قصه د منافقانو دا مشابه را د قصه د سو قصو سره د دوا یو مثلهم کما مثل الذي استوقد نارا او دویما او کصيب وانهما سواء دا دواړه برابر دي په صحت ته تشبيه کې به هما درې دواړو سره وانت مخير ستا اختیار دی فی تمثيل به هما په تمثيل کې به هما درې دواړو او به اي هما شئت کم دي چې خوخي نه پای تمثيل ورکا لکه جالس الحسن او ابن سيرين د حسن سره کېنا یا د ابن سيرين سره کېنا تا خو خرداري او سره کېنا صویب نه ده وصویب دان صادق الوعد الصيب دلته دی شا... یو شاعر دی او د شاعر دا کار کړل چې دلته کې اطلاق د صیب په چا باندې کړل په وریا زبان وفي الآيات او په آیات کې يحتملهما په آیات کې د دې دواړو څه شی لري د څه شی احتمال لري د وریاضو او د چا وتنکیر او تنکیر د دې ګور او کطیبن ځکه اراده شعر په دې باندې یو نوع د مطر چې ډیره سخت نو ځکه دا طیب ټکی څنګه ذکر شعر نه کړ بل تعریف السما اي من السما چې دا دسی وریځ ده چې دا ټول افق تک تور کړی دی ځکه هر افق د دینه د څه مسما کولای شي سما لکه هر طبقه د دینه هغه ته څه ویل کیږي سما اے هر طبقه نه ده هر طبقه دا یو اسمان دی بل بل بل ار یو اسمان اسمان وای ته نه وای نو هر هر ځای ته څه شی ویل کیږي اسمان هر هر ځای ته څه ویل کیږي وای هغه بود راغل د زمکه راغل بین انا په مابین زمنګ کې و سما او په مابین د چا کې د اسما سما مابین د چا و زما د محبوبي په منځ کې بود راغل د زمکه او د چا ده یو په زمکه کې او بل په کم ځای کې را د اسمان نظر ته کې مراد څه شرط کړی شی دی ټولو نو پته د دې نتیجه غسر سماع نه کنه برا افق دا ته نسی شی دی هغه څه شی نو دې ځکه تنکیر شعر ځکه اراده شعر په دې نوام تعریف ته سما شعر د وجر دلالت نه چې غمام مطبق راخه زره په افاق د چا ټول ځکه هر افق د دین هغه ته سما ویل کیږي لکه د شاعر ته چې ګوره زما او د محبوبي په منځ کې زمکا او سما نو سما نه افق غسته شعر نو السما واغسته چې مراد ته ټول چی شي او فقو ته خبره څه شي شي نو السما ذکر شو چې ټول فقو ته خبره څه شي شي هغه شامل شي نو ځکه کم ټکی ذکر شو امید به ما ما فی صیب من المبالغه من جهه الاصل والبناء والتنکیر دا جبه خبره کوي وای من السما کې تاسو پوه شو دي پورې کنه چې من السماء کې الف لام استغراقي دي چې ټول افق ده ار افق ته سماء سماء وي نو مطلب دا وریز لګې شوی ده دا ټول افقونه یې څه کړی نه وز دا خبره کوي چې امید ده دي مدد شوی ده پر د الف لام د دې الف لام مدد شوی دی به پدې یعنی پسویب نه دی وې پدې کې اسم مبالغه ده دې کسی شی هم ده کنه اسم مبالغه را خود دغه مبالغي مدد شوه دی په معرف بالله په چا باندې په معرف بالله طيب من السماء کې چې من السماء کې الف لام رااله نو په دې سره په دې صيب کې اسم مبالغه وا مو څه شو هغه څنګه من جهه استغا دا صيب صفت مشبه نه دی نو یو پکې ده دا نه د اصل جهت اصل ول بنا د بنانا صاد ته ګوره یا ته ګوره با ته ګوره ګوره دا یا پکې شدیده او نه دا صاد پکې د مطلقه او نه دی دی بنا د دې کلمه کې څه شی ری یو زور دی درېم دی تنکیر ته ګوره صیب نکره ذکر شی را کړه ذکر نو دا غدرې خو مبالغه خوشي خو د اسلام په سما کرا لنو دی په مبالغه کې خه مبالغه او خه ماده دې شو خه سو کور لا ماده د شبي په ما فی صیب هغه په صیب کې کوم مبالغه د جهاد د اصل نه د بنا نه او د تنکیر نه وقیل ویل شیر چې مراد په سما سره څه شی دی هغه وریاض او کا طیب یا په شان ته دا غبارات من السماء د وریاض نه د چاره نه بیا د وریاض نه دلته کې اطلاق په د سما په چا باندې شری په وریا زمانه نو فلام لتعریف الماهیت بیا د لام د چا لپاره نه د تعریف د ماهیت د پاره دی وصلی الله علیه